بسم الله الرحمن الرحيم ولا بأس بالإذن في صلاة الجنازة ولا بأس بالإذن في صلاة الجنازة نشتبوك په اجازات ورکول سره په منځ د جنازې شي نشته ډیره تنګي و نشته بوک پخپلا دا ولی مشرک کیږي جنوزیر می دا پخپلا ولی وکړه کنه او قبل سکه مشکولو به دا ښه جایز دو سره کراهت نشته پشه لأن تقدم حق الولي ځکه چې تقدم دا خو دی ولی حق ته مشکدل خپل دی ولی حق ته فیملک ابطاله به دا وخت یاشته چې د خپل حق باطل کو به تقدیم غیره دی بچا په مشکول سره بس یک مشکو وفي بعض نسخ لا بأس بالأذان فزنا نسخي دي جامع سيف سيدات الوليكن ولا بأس بالأذان في صلاة الجنازة نشتا بوك دي أذان پر مسجد جنوزه شه اگر تشریح کو چې دی اذان نه سمراد ده دا منال چې دا پنځه وخت المزه چې کوم اذان کې دنه من اذان کړل شي وای چې نه لغوي من مراد یا اعلان نشته بو کده اعلان کنه وهو ان يعلم بعضهم بعضا چې خبر کو زنه خلق زنه نه لره ليكذب حقه چې کنه حق ادا کو دې مړي سړی مړ شو کنه بیا دې مړي قبيله ولا خپل رشتہ درون چې دی کنه هغه ته اطلاع وکړه چې کړه ولا شو لکه چې په کای مړ شو د جنازې ته تر صحیح تا اې دې کې ډېر بوک نشتا چې رشتہ درون تر خبر کو کنه دا عامل نه خو خود نشتا په شي کنه لکه میشتو چې کنه چې کی بلکې هم پښتنې شي دا دستیر د په جمعتې شي لنه شي کنه نو کای مر د پنکی ټیم ته به جنزاوی دا خود نشته کنه بلکې دا غا ډیره خوشاوندو شا چې لره لره کنه خپلونی په سر خبره وي خو خیر اګه ډیر بدی نشته کنه پښه کر هات نشته شاده نو چې خبر درشي هلا با سبل کنه بلا ځانه ډیره تنګی نشته د خبرتيان ارشدرون ولا دوستون ولا چې کومې دوستون دي ارشدرون دي کنه اته اطلاع وکړي اپ سره خبر کې کنه عامل نه خدا خو کنه شریعت چې دا غشه خبران دي چې په جماعت کې اعلان کیږي بدر شي اعلان کیږي کنه ولا يصلي على ميت في مسجد جماعه ولا يصلي على ميت في مسجد جماعه مز بنکړي په مړي باندې په جماعت جامع منذشه من د جنازې به نه کړي په مړي باندې په مسجد د جماعت په جماعت جامع المنزل شي هغه جماعت چې جامع المنزل پر جوړ ده او پاشه د جامع المنز کېږي المنزل پر جوړ ده کنه مزول جماعت ته پاشه به جنازې من نه کېږي نه به کو پښه کنه ولا يصلي على ميت النبي كل ميز د جنازې په مړي باندې په مسجد د جماعت په جماعت جماعت شي لکول النبي صلی الله عليه وسلم من صلى على جرات في المسجد فلا اجر له چا چې میزو کو په جنازه باندې په جماعت سره دې پر اس اجر نشته فلا اجر له دې پر ثواب نشته دې پر اجر نشته یو خدای حدیث مبارک رو ده چې نبی اسلام کنه دې کې جنازه ثواب ختم کړه دا منفقه چې دې شي اجر نه ته ملويږي او بل دا چې ول انه بنيال ادال مکتوباته مسجد جماعت جوړ شوی ده د ادا د مکتوبات د فرا د فرض ادا د پر جوړ شوی چې په فرض مسجد نه پښه کېږي او دا رنګ د فرض مسجد چې کوم توابع دي کنه سنت شول یا نفل شول یا تلاوتی نه دې پر جوړ ده ولانه بنیا له ادا المکتوبات دا مسجد جماعت جوړ شوی ده د ادا د مکتوبات د پر د ادا د فرض د پر او دا هکره جنوزین مس خو د مکتوبات نه ایګه مکتوبات نه فرض نه ده چا کنه كم شيء فردا جوت شو هذا ولأنه يحتمل التلبيس المسجد او بل دا چې احتمال لري د ککړولې د جماعت مړه خو به اختیار وي خو په ټول په اختیار باندې نه وي او قسم قسم مردګون وي کنه قسم کې موري والی د سرات نه د وجود نه د پرېتې وتل خطرات وي کنه دا خطرات چې مړی نه سګم دیوځي ا دې وجنا مکرو ده کنه جماعت شې به جنزیر من نه کېږي او یو د جنوزې ول خپل زوی ده جنازګا دی کنه جنوزې جماعت وي اګن اختراز ده عام مسجد جماعت نه بیلی کنه ایته مسجد جماعت نشي ویته ولا ایته مصلا ویته وی پاش هو راور و ده ځکه چې جوړې دغه جنوزې ده پر ده یا عید مزه پر جوړ ده کنه یا جنوزې ده پر جوړ ده په جماعت سره اختراز ده کنه اګه جماعت جنوزې جنوزګې نه کچره جنوزې په نیات جوړ وکنه بیا پاغه شي کنه بلا کر حتی المیز راو ده نو ا د جماعت په حکم شدا وکنده صحیح ده چې ا د جماعت په حکم شنه ده کنه جنازګاه ا جماعت په حکم شنه ده یعنی جنوب سړی په ګرځدل شي خایزا په ګرځدل شي کنه ورګډدل شي جنوب سړی او چې فرض می په شکیږي کنه دې پر جوړوي چې په دامه فرض المنزل پر جوړ ده همیشه په شي کېږي یا کنه په خاص موسم شي لکه ویړه کسا یا ژمه کسا کنه اته مسجد جماعت یې پاش مين مکروه ده جنازه ولا البته کچېره مجبوری جوړه شوه کنه سخته مجبوری وه بروم ده کنه بس دوی کنه مين ده کېږي یا بل دا څه حادثه پېښ شوه چې څوک بدیار شي وته لکه جماعت ور مجبور دي کنه به وته بیا په جماعت سره جایز ده کنه چې بل زوی نه وي د جنازې کله بالکل زوی نه پوي د کدلو صاحب بروم دا کنه یا څه بل خطر جوړ شوی دو کنه ګرمي شو یا غرمه شو کنه دا عذر نه ده په پنځه منټه شي جلزې مس کېږي کنه پنځه منټه په تیر شي کنه جلزې مې دوشي کنه شخال ته شخوي نه راخه تر وسات شه ضرور شي کنه زنا دې شي کنه غرمه دی وجنا غرمه دی وجنا به دې نه درمي کنه چې ګرمي دوه ساعت غرمه ده کنه مکروه تحریمي ده بلا عذر په جماعت شي مسکړه کنه جنو زين جماعت کنه او چې کله کنه مړه بهار وي او خلق په جماعت شي پاشه عالمونه اختلاف ته چې داغه راو دا وکنه راو زنه وی کچ دا زکه داس جایز دا نه مکروه زکه چې داغه په مړی باندې په جنو زين می په جماعت سره غلو مرا بهار ده ا بهار شي شو ده یو سره دغه ده چې مرا بهار وي امام بهار ده زنه مقتدی ال سره بهار دی و زنه کنه جماعت ترګار دي زنه په جماعت شکل سپینه ودرېدل دا به کنه بلا شوبه دغه جهیز ده په دې شي سره کراهت نشته مرا بهار شو ده امام بهار ده بلکې زنه مقتدی ال سره بهار دی کنه زنه په جماعت سپینه رولل او چې مړه نه ده امام نه ده او ځنه خلک جماعت ته بهر ویلور دي یا ټول په جماعت سي یا ځنه بهر دي دا مکروه ده کنه دا غا اتفاقی صورت ته چې دا مکروه ده دا غا صورت ته کنه چې مړه بهر ده او امام په جماعت سي ده دا مکروه ده او کدان نه مکروه مې اختلاف نه مشای په چا چې کنه واجب ده پښتو دي کراهت ولا چې کراهت وجه ده چې خطر ده چې مړه جماعت ګندانو کو کنه ا تلويز خطرا و تلويز خطرا خو هیڅ نشته ځکه چې مړه بهار ده کاسو نجاسات یا ګمګي کنه مړه وته بهار به وځي کنه هغه چې خو سره رشته حالت ختم شو او چې څنګه کنه کرهات وجه دا نه بیانو چې دا کرهات وجه خو صرف دغه نه چې تلويز جماعت کرهات وجه دا غو کنه چې دا په مړي باندې علمي ده په یو کنه په جماعت علمي ده دا په جماعت خدای مې په مړي باندې کنه به دا مکرو ده خدا په مړي باندې په جماعت شرمیز ده مړه هو بهار ده او امام نه ده کنه په جماعت چې دې ته وی سوالات على جنازه في المسجد وته ویل شي چې دا په جنازه باندې په جماعت شرمیز ده او کدا نن داسې وته ویل ځکه چې مړه هو بهار ده على مور پر بك اذا بين كرو چنا دا كنا دا پر مري بندر ميزا پر جماعت سل ميزا مرا دا بحار وي دا غزر في المسجد دا د ميت پر دا زر پر چې مرا پر جماعت سوي کدا دې کنه اي من سول دې پر دا چا غل ميس کو چا غا پر جماعت سوي دې پر قاعده دا دې کنه چې دا سه مفعول چې د فعل اثر په دغه جواتېږي که نه یا سو چې دا سه فعل چې هغه اثر په مفعول شي جواتېږي ا دې کې د پر چې ظرف ذکر کې کنه ظرف د مفعول دی پر وی فاعل پر بیا ظرف نه ذکر کړي او کوم فعل چې هغه اثر په مفعول شي نه جواتېږي بیا چې ظرف ذکر کې هغه ظرف د فاعل پر ذکر کړي مفعول پر به نه ذکر کړي ذکرت زیدا فی المسجد ذکرت زیدا فی المسجد مدحت زیدا فی المسجد دا ذکر ولا فعل مو زید ذکر وکړه غولو زید می ذکر کړو په جماعت شه دا فی المسجد زیدن دې پر ضرب تا او کده ایتو دې پر دې متفعل دې پر ضرب تا چې ذکرتو دا مطلب چې د متکلم په جماعت شو چې په دې ځای ژغېدلو ذکرت زیدا فی المسجد ذکر مې کو جا کنه زید په جماعت سره زه په جماعت سره چې زید مې کنه اې مې نوم وخستو امې ذکر کړو پابو نه وژګه زید په جماعت سره نه او کدا مطلب یې دی چې چې نه زید په جماعت سره وکنه چې مو ذکر کول په جماعت سره متکلم په جماعت سره دا یا په جماعت سره نه ده دوه ته دا فعل مسجد دی کنه چې دا ذکر شوی ده د ظرف د فاعل لپاره ده ذکرت زیدن فی المسجد ځکه چې ذکر هغه فعل ده چې د هغه اثر په مفعول شي نه جواتېږي ذکر مې کو زید په جماعت سره دا معنا چې زه په جماعت شوم زید که په جماعت شوي وو که نه وي که نه دا متکرم چې په جماعت شوي وو دا خبره وکړو بې دا رښتینه ده که نه او که دا په جماعت شوي نه وو بې دا دروېږ یې وویل ضربت زیدن فی المسجد ضرب ده ضربت و زیدن فی المسجد اومه ول زید په جماعت سره ضرب هغه فعل دا چې اثر یې په مفعول شي جواتېږي که نه ایته علم و درد رسېږي دا دې کا دا فی المسجد یې کوي دوت د زیدن لپاره دا د متکلم لپاره نه کنه فاعل لپاره ضرب تو زیدن فی المسجد زید مې په جماعت شي اولو دا غا چې مفعول په جماعت شي کنه هغه وین کا فاعل هغه په جماعت شي وا کا جماعت نه بهر بیرو کنه هو دا لوار وسراو یا کنه لوس یې په سر ویش کړو زید یې په جماعت کې ویلو دا رښتینه ده چې زکات کنه ضرب ته زید په مسجد دی دو ته من صلی علی جهاد په مسجد دی المینځه هغه فعل ده چې دی هغه سر په مفعول شنه دی واتېږي کنه سب مفعول باندې سراغ نه چړو کېږي چې مش باندې وکړي کنه نو ته په مسجد دی کنه د من صلی افعال له پر دغه ظرف ته چا چې المینځه وکړو و دا یو په جماعت سره په جنوزا باندې کنه بیا دېګه سړی ثواب نه وشو کنه اجر زه اگر که بهر بیا دې اجر نشته وفي ما اذا كان ميت حج متي پدش علمون اختلاف کړه دا چا چې علت دا بل کړه دا چې احتمال دا د تلويس جماعت آیا مکروه نه بلی او چې څه کوي چې نه علت صرف دغه نه ده دغه په جماعت سره میڅ کړی په ذکر په جنازه باندې دا قاعده سره ده چې به مړ شول شي سم یا نوم به په باندې کښې شول شي مړ به وي که نه خو نوم په باندې کښې شول شي او غسل به ویر کوي شي او به لامبول شي که نه او کفن به وچول شي او په ده باندې به جنازې لمونځ وشي ټول هغه مملا به سره کېږي چې کومه مملا د نره مړي سره کېږي که نه دغه یو مړه ده که نه نوم به وکړي شي جنازې لمونځ که نه غسل به ورکړي شي که نه په مسون طریقه باندې او البته کفن چې دی که نه چون کې دې وخت نه تر کړه ډېر یو کپڑا کافي دی چې په یو کپڑا شون ګرځول شي ومن استحل چا چا ووزو کلو بعد الولادت پیدا کول ورست یا بیا مړ شو سم یا نوم به من خشو شي نوم د دکا باندې ردل شي کله چې دا بچون په قیامت شي به دا بچون کنه دا د خپل مرد د پرپلور د پر به شفاعت کو کنه و اځي کبه داخل ما دې پرنه دا بچون غوري کنه او چې وځو کو بچای په باندې میز کنه وکړی شي په باندې جنې په باندې وشي و ان لم يستحل او کچره وځي نو کړو دا غاسه کنه مرد پیدا شو بالکل لم يسول عليه په دې به جنزیر مين نکېږي دا مداج واک پر شتونه ورسل شي او لامور یار شته غسل یار شته کنه کپڑا شته ونه ورسل دي کنه او یو کنده به تو کنده لشي کنه پاک کنده شي به شاخ کړی شي ولأن استهلال دلالة الحياة فتحقق في حق سنة الموتى يو حديث مرد اسهل مولود چې بچي اوز وکړو به مرشي بیا په مجرم می کېږي کنه او بل چې استهلال د عدالت حیات ته چې دا اوز وکړو پاتې شو چې کنه مری مخ چې دا شن کای ژوندای وو ژوندای شو دا بیا مر شو دا بیا ثابت شو د په حق شا طریقه دې مړی کنه دې ته مړه وته ویل شي د بل ته مړه نشي ویل کنه چې مړ پوي دوشي موت حیات سره تقابل د پرېشه حیات ونه بیا کنه مرسل شي ته ویل شي اول حیات نو پشه او مراد یې سهلال نه سي دا وځه ومن استهلال بدل ورته کنه استهلال اصل شي کنه دغه استهلال یې کنه رفع د صوت ته اوس چې غوو کې تا کنه چې غوو ستا کړنګ ته او چې غوو ستا استهلال وته ویل شي کنه د حلال ته حلال ځکه وی دا وکنه میاشت چې مونږه بره شي کنه چې عام طریقه باندې خلک دا غو عادت ته چې میاشت مونږ څه کوته ونه مې کنه بیا هغه نه چې غوز وشي کنه نه حق ته روشه یو ځنو چې میاشت مې ولیدل هغه ځکه د نوم حلال پر وته ده او دا استحلال یا احلال کنه احرام تړو کتاب لشي احلال من احرام تړل ځکه چې محرمه چې کله حرم تړي بیا تلبیه په چېګه اوس بندوي که نه استلال من رفع د صوت اوس چې ګول دو ته خاص اوز نه مراد چې کن اوز د وشي بچای نه کنه بلکې مراد نه ده کنه علامات حیات چې به ژوند علامای پشه اکثر خو کنه بچون چې کېږي کنه هغه وشوړي کنه هغه ډوبه نه وشي او کدا څه وکړ چې څه کمزري په بچی شیخ خپل کمزوري و او ډېر ټیم نو په شي کنه خو دې مروات څه کوم څه حرکت مخصوص حرکت مرکات یې کړو چې دایمه ته پته ولګي چې انکای ژوندای وو سای واپس شي کنه بیا به کنه خاطر یې کادو کنه دغه ته مې ته دوشي دا غمړه ده او جنسین به په دې باندې بیا کېږي کنه چې بل د حیات علامه په حرکت و ومن لم يسهل له ودرج في حرکتن او چا چا وز نه وکړه یا بل د کنه صحیات او د علامه په موجوده نه وي هغه په یو کپړه شو ونګستل شي دغه څه به کنه لغار نشه کوي کرامت له بنی آدم د واجب د کرامت او د آزاد د بنی آدم نه بنی آدم کنه دغه محترم ده نه ولا دا موجود ولا شو کنه اے کرامت و جنادای به عزت دي چې اصل هر کنه په خور شاف شي کپړه شي به ونګستل شي او کاندې به تو کوم درشي جوړه غونډه کنه او پاشه به به شاف شي په باندې جهاد وشو بیا یو کنه بچای شون کیدای ارونی ورشو ار وړل شو او ما د ابوی سره د یو کس مېر پلور نه یو میرا د سره یا پلورا د سره و ما ته په در اسلام کې بیا نو کای مړ شو لم یې په دې باندې نو زیر مې نه کېږي انو تبلم ځکه چې دا طبیعه ده د مېر پلور مېر سره د یا پلور سره د هغه طبیعه ده ي د ن ي ا ح ك م ي في تبار بندكنا ا دنیوي احکام په اعتبار باندې دا به کنه کافر ګڼل شي کنه پلور به سره د امیر سره دو مسمونه په مقبره شي بیان شخه وی جنوزي می باندې باندې کېږي کنه قیامت هو یې خیر خبر ده کنه اولاد المشرکین اطفال المترکین کنه په دې لوی اختلاف ته چې دا به سیک وی کنه اما مخالفه توقف کړه ده کنه سوي چې څه پیسې راشي کنه ځکه چې روایت بالکل متعارض دي کنه اچا ورمنې میر چې دا د میر په تابع دي یره و د زنا د ملمېږي که نه چې دا د پرودګار هغه تقدیري علم ته مفوض دي پرودګار ته چې څه نام کیمه نه منې مالي مو چې کدا ستر وای بلې شو وای کنه د به سکر لا کافر به وای که مسلمان به وای کنه هغه علم ته مفوض دي کنه کده په علم شدا کافر وي وسا کافر ده او کده په علم شکنه مسلمان به مسلمان ده څوک چې نه ټول مسلمان دي کنه جنت ته به سي اولاد المشرکین افعال المشرکین هو چې کنه د دنیا په اعتبار باندې په ظاهر شي کنه مر سره دا ځکای دا کنه یا پلو سره دا کافر ده به پتا به وکړ دا کافر بلل شي مسلمان به د مسلمان معاملې نه سره کوي کافر معاملې به سره کوي الا ان يقر بالاسلام مگر ورته چې دای په خپل د اسلام اقرار وکړو کنه یعنی کلمات تیرا کو کلمات چا وندر بدلی وی اسلام ته اعتبار نشته چې سه پرې کنه عقل یې پیرا شي او بریښ شي کنه ولې پاته لګیږي کچرای کلمات روي که کلمه نه تروي دې کلمې ته اعتبار نشته خو احساسان وی کنه چې هغه تصرفات دې ژوند کې کنه چې کیمه دې ته پښه پیدا وي پښه کنه هغه تصرفات به می جایز بلی چې کیمه پښه پیدا وي په داسې وجوهاتو ته پیدا دي چې کلمات یې راو کنه مسمونه سره به ګاډ شي کنه او هغه په مګرا شي به جنو زیر مې دې باندې کېږي نه دا اسلام یو صحیح ده کنه هر تلی صاحب په ورکو شي کلمات را کړی وکنه سبه کلام شاطلی صاحب نه بلغه وکړه چې مسلمان شو ده او دا اسلام یې کنه معتبر شو ده او یسلم ما خدای به وایي یا اسلام وروړو یو کس په میر پلور شي میر مسلمان شو یا پلور مسلمان شو به دا بچا به مسلمان ګڼل شي کنه لانه یتبه خیر ابوین دینن ځکه چې بچای تبعه وي د غوره او د بهتر په مېر پلور شي د دین په لحاظ باندې چې چا دین ریغ وي کنه دای به یې نه ګڼل شي او یو ته خبره چې دا یو کنه مسلمان شو او دا بل کافر ده ا مسلمان کا مېر وا کپلور وکړه دا غا دین بهتر ده کنه د بچای به پاپس شمېرل شي حتی که کچېره کا په کوپر شي فرق و سره د مېر پلور پلور یې کنه مشرک تا او دا غا مېر یې کنه کتاب یاوه يهودي و يا نصراني و د بچای به يهودي نصراني بل شي کنه يا پلور بالعكس ده و اذ لم يسبا معه احد او کچر نو کایت کړ شو د بچی سره یو کاسا احد به وي یو کاسه میر پلور نه خلی بچای روړ شو دا میر پلور سره سره او اس به مر شو سولیا په دې به جنوزر مسکیږي لانه زوارت تبعیت دار ځکه چې اس قرا شو جواب شو تبعیت دار دا دې کا دوا شي نه دي چې د ځمکای روډ شو یو دار اسلام ده د ملک ملک ته اسلام د مسلمون ورکړ وطن دا په دشه مسلمون یې سږي کنه او بل دا ده کنه دا قبضادو د ید دا کنه دوه ته مرد وسره وای یا پلور وسره وای چې هغه مېر پر سراوي به وته هکنه دار ته نشي کتل ای وطن ته به شي کتل پلو ته به کتل شي خو چا نیو سره به به وطن ته کتل شي دا کنه وطن د مسمونه ده دای باید یې پتا به باندې مسمون شمرل شي فحكما بالاسلام به په اسلام کې په اسلام باندې کنه چې دا مسلمان و فتوا کما فی لکیت لکه هغه بچای چې مندل شي بچای مندل شو کنه ولې د زنا و کنه پته نه لګي دا د کا غیر مسلمان یې سړي مسلمان یې سړي کنه دوته یې دوه ناشتا سکو ناشتا او مسلمان ناشتا پته نه چې دا چا ولا بچای دا چا چا ولا دا کنه هو وطن وطن د مسلمان دا کنه به به دا کنه بچای مسلمان شمیر شي چې مرشي مسلمان مملا به سره کیږي و اذا مات الكافر او چې کافر مرشي په دار اسلام شي نو دا کلیت ولې کړم غیر مسلمه پندل کافر مرشو وله ولي مسلمون و اذا مسلمون ولي وو بچای کافر دا پلوري او مسلمون یعنی که مسلمون وکنه یعنی یاد بل کنه بچای مسلمون دا پلوري کافر و امر شو فانه يغسله به دا مسلمون ولی به غسل ورکوي کنه دې کافر ته ابه ولمبوي ويكفنو كفن به روچه وي کنه ويدفنو اب به شاحه کو دي دا مل چې د خدمت په بيدا یو کو کنه بذلك عمر علي في حق ابيها ابي طالب په دې باندې امر شو حتی علي صاحب ته په باره دې کنه فلور د شي ابي طالب صاحب ده کنه ابو طالب صاحب وفات شو کنه مدینه منوره شه هغه مسون طریقه اف کفن به نه ورچوي کنه چې درې جمعې دا وی کنه یو کپڑا به وړي کچې داس لان لغر د نشه خوي ځکه چې د انسان لاش ده کنه محترم ده وتخر خبرتن وتخر خبرتن یو کان به تو کندل شي من غیر مراعات سنت التکفین ولا حد بهر د لحاظ سنت کفننا او بهر د کنه سیو دینا په کفن به سنت لحاظ وی شو چې درې جمعې دا وی کنه او په لا قبر شد الحد وی سیو د وی کنه او شي طرف نه چیږي ا کبره طرف نه دوی نه د کان د دوکان چې هغه بدبوی نه سی او بلوی مل لخري کنه شوره کان به ته کوم راشي ولا یوز فی وزر به شي په شی په سنت طریقه بل یل کابل کې په سنت به راچول شي کنه فصل فی حمل الجنازه دا فصل بیان کړه باندې د وړو کې د جنازه شه جنازه به کنه قبرستان ته سرنګ وریږي څه طریقه دو کنه سنت طریقه دا دو وفي تکفیر جماعت او په دې شي ډېرولې دي جامه ده پشه خدا نه خاصه کنه رسې کان شو پوي دوه سک نروغ لکنه جنوزه ته دا سلویر کسون خو دي کنه چې په دوه کسون یې سکنه جنوزه به خو د دوه کسون کو په دې تکفیر دي جماعت ته وضعیت له کرامه په دې شي کې ټول د کرام ده هغه مړي کرام زیوت ته کنه چې یو بوج هوند یو پټي ونه نوري کنه بلکې دیو کنه دا ډېر تقریبا ور دي په سناري ولا دا کنه وطن باندې ویني ځکه چې پوه کنه ځکه هونه شوی تللی دلا لأن جناتا سعد ابن معاذ هكذا حملت د سعد ابن معاذ جنوزاوي چې دا نه منوري شو په دوی کسونه باندې قلنا كان ذلك لازدحام الملائكه ته میرو چې د عذر حالات ته دا د ازدحام د ملائکه د وجنا چې کنه فرشته وي اځي کا ډېر لوی کنه رشوه او ا دې وجه نه کنه په دوه کسر وخت صلاح چې دغه فرشته دي به اندازې کنه حل کر کې شو نه به سمې کچې دې مر فرشته بیا مخته متن دی ولیکنه لکه چې د جنو ستر کې د شوی وي سعد ابن معاذ چا په خندق شي لګول او کنه په خول باندې هو فضل قدیر شو کنه په دې کې باندې رد کړه دا چې دا وجه خو نشي کېدل چې ملائکه رشو ملائکه ډېرې وړغلي ځکه یې په دې کسر وړلو منډه به نه پلوندې وایي هوی مې نه راتېستې به سي که نه په ورې ورې به نه پلوندې سي خبر به دغه د یو تلاګ او د یو چال نوم ده که نه لکه د فوجون چې د سبو سبو که نه په دې روډ باندې روان وي که نه چکېږي که نه خو نه تېزه منډه وایي او نه په قدم باندې درېمي که نه دې کې متا خبر به ته ویل شي په دې نه به رشکې کامي که نه خو تېز قدم به وخلي لانه سن خینا سئل عنه النبي صلی الله علیه وسلم چې پښتنه وشله چې مړه مې سترنګ وري دا غنا چې عادي ککیم نو سلطه چې عادت چک شي کنه مخکې دا دا طریقه وا چې کله جلزار ورسېږي به به نو سب چې ګېږي کنه خور کې به دا منسوخه شوله کنه په باندې چې ګول نشته چې کیم نو سب تعالی چک شي خو راول خلک پکښې نه امره لانه قد تكون حاجه الى تعاون القيام لانه قد تكون حاجه الى تعاون كلا كلا تعاون حاجات بشري هو القيام امكن منه قيام اغا دير كنا قدرت ورکوین که دا پتاون مو دی چا نه کنه دا مړه څنګه ځان شو کاټ کنه ونه خر ونه پروزی کنه او چې خاص پیلوټ خو ورمنډه به کو تا په کنه نو خو به شي چې کېدره وکيفیت الحمل دی وړه وړه طریقه دا ده انت زها مقدم الجنازه على يمينك انت زها چې ته به کښیر دی مخاطب شي هادو دا امام ابي سفر طریقه ده کوله د امام خلیفه سم نه جنازه طریقه ده کوله کنه د خطاب ته کو چې ته به کښې مخ طرف ته جنازې په اول کې په شي مټ باندې اول به کدا کو شکای چې شایق خول شي کنه په شي مټ باندې کښې دا کنه دا په شي مټ باندې کښې دا کنه دا غورا بیا سم مؤخر ادنا به دا غسر طرف ته ا ت ر ب د ا ل شكنا فشيمت بودي اخشر دا بي اغسي من يسا ثم مقدم على يسارك بيا مختلف تا دي جنوسي ولا فكير مت بودي ثم مؤخرها بیا کنه سر طرف ته پکړ موټ بده اول شي طرف نه زکه پیلو کا ایصاله تیامونه د پر ترجیح ورکول ته یمون ته شی ولی ته خو هدا چې حالت تراو به دا کنه حالت تناوب شي کنه چې حال ډیر وي او سره بدلېږي کنه بیا چې ورسې دا بیا غشي طرف ته کنه اول شي طرف ته په مټ باندې ځدا او کدا غا سړی دی کنه ورسې کرستا چې دا چا وخصي خدای به کبرستان ته نصیب خو جا چې کومه پښه ونیول خو هغه پښه ونیوله که نه بیا پښه بدلول نه شته چې څه کړه بدلېږي که نه په هغه دا طریقه باندې ده هغه کم څه کم چې لاس له قدمه خو یو راشي که نه لاس له قدمه خورا که نه هغه اجر په دې کې شدا کنه په دې کې جنځې ولې شای چې کوم اجر بیان شوی دا کنه چې سلويشته کولې ثواب به ته ملويږي کنه دې ته وی کنه قدم ور کول کنه دا دنه شه مشهوره دو په دې خلک شه مشهوره دو د خو یو سن نه کنه هغه که چکلا جنازه یې سیا جنازه کې ته به هغه کې سوت وی چې سو کده مینا ورکا کنه د خلک دا یو سزین به شو چې لکه چې دا خپل یو مستقله طریقه دو د مړي او د جنازه کنه چې یې سوت به چې ګړي کنه او ابل شي کنه کاټ سره وی کنه دا طریقه نشته کنه ونه به چې ته می سو کنه ولید لا پدې شه هغه طریقه دا غدو کنه چې کنه کیر نه ورې کنه بیا او سه وب ګټې کنه په دا طریقه باندې ورا کنه اول شای په کنه په شی مټ باندې مخ طرف ته بیا کنه سر طرف ته بیا کین طرف ته شه کنه دا کله اجر باندې کنه اځي کا خو کنه پاجنوزا شي اسو کنه خو بدعت طریقه دو سه مستقله طریقه دې مړی ولا دا نه دو کنه کدای شي چې ځای سونه د ثواب د پر چیرته دا غي چیرته سونه لا سکړي وي ځکه چې هو روي خو نه خلق روي ایسو به چې ته سوب غټلو چې کنه قبر ته به چې ته وړوي یا سوب ځا په سوب غټه یې نه لکه چې دا طریقه ورشي چې لکه جا خو په جنزګا شي کوي مستقله طریقه دو کنه دا غنښتا فصل فی الدفن ويفر القبر قبر به وکندل شي ويلحد سود باوت په جوړ شي لحد ته ولا شي کچې قبله طرف نه بلا کاند وکندل شي کنه کاجا کنه مو کنه راشي څنګه زنا مړه به پاشه دل شي په دې سیه کنه خې به نشي دل لکولی اسلام الله حد لنا لحد وسو د امیر دې پر د مسلمان دې پر وشک ول غیرنا او شک دا دې کنه غیرنا دې پر دا يهود ولا سره دا سکو چې په دې میوز کنده شي کنه به نه کنده وته وي به ثابت جوړه کو به پښه واچوي کنه ا دې نر حل کې کومه طریقه دو ويدخل ميته مما يلي قبلته ومرا بيرستشي ونستشي كمريكا كرتا ما دا کنه ادا غا نوی دنیا دو دې طرف ترچی نو کېر دا کنه یې قبله طرف نه دا ورنه وځي کنه فیستحب الادخال منه مستحب الادخال دې طرف نه وته هو نبی سم طریقہ وسره به تیر روایتو فی ادخال به سم نبی سم په ادخال شې ضرورتونه مختلف دي کنه څه کې چې کنه قبله طرف نه دا څه کې چې په طرف نه دا کنه پاشه روایت مختلف دي کنه عقاب الاحتجاج نه چې سای په پر لوسو سي کنه او کدا سی بیا چې پښه طرف نه وی کنه باشا د عذر حالت کې درا شو نبی اسمو کنه اځي کا شخص وایي چې کمی کا وفات ده د عائشه ذکر په کټا څه کنه وفات شو ده کنه بار طرف ته دیول ده کنه او ای طرف نه د ځله زوی نو کنه ا دې ول سره قبر وته کنه شو ده چې کمی کا وفات وکنه ای طرف نه زوکه زوی نو طریقان و ځکه مجبورې ده کنه څه طرف نه نشته شو ده فاذا وضع في الحدي کله چې په سعودي شردي هغه هغه ربطي غلطي دو کنه ادوار د ابو ملکا زمن نوي و درنګ دا به د جانان دا بس خبي ده خو به هر تقدیر کنه دا به ثابت و چې نبی سم مړي شاه کړی دي کنه قبر ته کې شو ده او مړي شاه کړی دي کنه په قبر شې چار کړی دو و یو جوړ کیبل ته او مخ به کیبلې په طرح باندې وګرځول شي دې مړي دا به څه کوي شي کنه چې په سانګ به په شي سانګ باندې سمره وشي او مخ به قبله ته شي امي شرکه کنه دا غدات نه مړ سپي تقسم لوي کنه پسې ودی شه به ذالک مراسم په دې باندې به سم امر کړه وکړه چې مړي څنګه شکه راوي څنګه شي طرف ته ويحلل عقدته اګان دې کفن ولا به بخلوص کله شي چې کفن وتل شي له وکول امن من الانتشار ځکه چې د انتشار نه د رنگونه کنه اس به غمیر وغلی دو کنه اخطر اس نشته چې رنگي دې به ساسه په پرداشت وي ويسول لبنا لحدا او که چا خطه به کنه سوي ته ورکشي شو لشي او برابر به کړشي کنه چې دا خو ورکنه سوي ته ورشي که چا خطه به ولګوي لانه سم جعل على قبره اللبن ويسج انا بسم قبر تا که چا خطه ولګول شي وي تي را دې دي که چا خطه خو په خیر دې بنور دي خاطه مټه به ولګوي کنه چې دا خو را مور ګان مریر نه ورسي ويسج قبر المرأه بثوبن اشنا کبر به پکنه په کپڑا باندې پټ کړه شو ای چا کنه چادر به پر باندې بدل وی کنه چې څه پرې کنه خو را ور شرینی وی حتی یو جل بنا الله حد چې کنه هغه خسته په سعودي باندې کښې شو لاشي ولا يسجى قبر رجل يسري كان قبر بنشي پرده ذكول لأن مبنى حالهن لسطره بنياد د حالات شناوي په پرده بنده او بنا د کنه حال درجه په انکشاف بنده ويكر الاجر او په خې خسته مکرو دي والخشب لرګي مکروه دي یا به نویر دي لانهم الاحکام البناء دا خو د مضبوطی دی بنا دی پر یو پیښ شي جوړوي کنه بیا لرګي ور کښې ځا کنه تیرور ولا غوا په خېشت ولا غوا او ول قبر موضوع البلا قبر خو زوی دی زړوي دا کنه چا غا زر کی زړ شي کنه بلکې بهترین قبر ده چې زر کی راځي او زر کی زړ شي کنه پاتې نه ولګي دا بهترین قبر ده ثم بالاجر اثر النار بل دا چې پر پخې سره پر خاصر دی یرا ده په ير پخې شوی دی فجکره تفاولا مکرو دی کنه ا تفاول د وجنا مکرو دی خدا تعالی صحیح کې شي نه ځکه چې دا څه په یبه مو ته ګرمې کې په ير باندې کنه پامه لمبه ولا ده کنه چې یبه ته ګرمې شي کنه بیا په خاص دی کنه ان به سي بد بد متویل سي چې دا جانا ما سر کې ير ورونه راسي کنه خبره دا دوکه چې دغه ضرورت نشته کنه ثم يحال تراب دنا بعد خور بي ولا ولا شي ويسلم القبر او قبر به مهيبوس جوړ کړای شي اډي ولا قبر به جوړ شي کله چې قبر دي داوي ولا يسطح سلور کوشتا مربع به نه جوړيږي اي لا يربع لان نهيان نهان تربيه القبور نبي سم دي قبر دي تربيه نه مانا کړي وسل کوشتا کاټ هو نه ما جوړوي شتا کنه بلکې مسلم مهيبوس جوړوي شتا ومن شاهد قبر اخبر انه مسلمون چا چې نبی سم قبر لیدل ده کنه هغه دا خبر وکړه چې هغه مسلم ده مهي پوښته